په احادیث مبارکو کې د باران لپاره دعاګانې ذکر دي مسنون دعاګانې دي او مسنون دعاګانو کې اثر هم زیات وي نو دا دعاګانو نه یو دعا ده اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل دا د باران د پاره یو مسنون دعا ده